شعائر الله تعظیم پکار ربط اما قبل باب سرا واضح دا کما قبل باب آخر حصے کی دا خبره ذکر کړه چې دا حقوق چې دي دا د نفس په نفس باندې دي یعنی که دا حقوق نفس ادا کی فائده نفس ته ده او که دا نفس ادا نکی نو نقصان هم که دا نفس ته ده البته چې د تاسو مون تعبیر کو حق الله حق الرسول دا تعبیر چې کو نو دا مقصد دا ده چې سهولت الفهم دی پارا دا تعبیر شوی ځکه چې په دې باندې هر کس و ناکس نه پوهېږي چې دا حقوق دې که هر حق چې دا دا لپاره د نفس په چا باندې دا په نفس باندې دا په دې باندې هر کس و ناکس نه پوهېږي نو سهولت الفهم دی پارا تعبیر و نشوه او پچا سرا حق الله سرا او حق الرسول سرا او دی هغه سره تعبیر ونه شوی او بیا مونږ ویلو چې ګورا دې کې بیا حق الرسول و حق القرآن و دا او دا رسول شو قرآن شو دا شعائر الله نه دي نو اوس دې وجنا دې مناسبت باندې د باب کې خو د تعظیم د چا لپاره شعائر الله لپاره او په دې باب کې به دی دا خبره بیان کړي چې شعائر الله لپاره اصول څه دي شعائر الله څه شی دي او د شعائر الله تشکیل څنګه شوی ده یو شی چی مقصد د شعائر الله نه ګرځی نو دا د څو وجوهاتو دی وجه نه ګرځی او د شعائر الله تعظیم ولی پکار دا او که د شعائر الله سره تحقیر وکړي نو په دې کې کله کفر دنی فسق خو په ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چوک دی تعظیم کئی دی شعائر اللہ نو تعظیم دی دخ سڑی شعائر اللہ لرا من تقوی القلوب دا دی اغا تقوی دی قلوبنا دا یعنی دی دخ سڑی پزڑکی دی اللہ تعالی یرا او د دغ سړی په زړه کی د الله تعالی خوف او الله تعالی عظمت موجود ده ځکه دا سړی د شعائر الله چه کئی تعظیم کئی نو چه کوم خلق د شعائر الله تعظیم کئی نو مقصد دا ده چه دا د دغو خلقو په زړونو کی د الله تعالی عظمت د الله تعالی خوف او د الله تعالی لویی پرته ئی ځکه د شعائر الله چه کئی تعظیم کئی ومن يعظم ان مبنى الشرائع على تعظیم شعائر الله تعالی او صرف دی امت شریعت نه بلکہ ټول شرائع سابقہ امم سابقہ کی هم خپل شعائر الله بوچ دی اغا شعائر الله تعظیم دا بچو ضروری ہو نو دارومدار دی شریعتونو دارومدار دی ملتونو او شریعتونو اپ تعظیم دی چا باندې دا شعائر الله باندې دا ادي دی تعظیم دی شعائر الله دی وجنا سړی الله تعالی تا سشی او نزدیش دی تعظیم دی شعائر الله دی وجنا او بل د دې تعظیم د شعائر الله د وجې نه الله تعالی ته سړی ځکه ورنږدې کېږي چې د شعائر الله تعظیم د شعائر الله عظمت او د دې بڑائی د دې حفاظت دا د ملائ اعلی په هغه زړونو کې بالکل چې دا یعنی منځ دې زړونو کې پروت دي نو چې کوم سړی دې شعائر الله تعظیم کوي نو گویا کې دا یو قسم ته محاکات ته چا کوي د هغه ملائ اعلی کوي او انسان پارا کو غایت کمال دادا چې دی د هغه داسې صفات ځان کې پیدا کی چې دی ملائ اعلی په لړۍ کې ځان چکی وپیری یغه په سلک کې ځان چکی راولي ځکه د تعظیم د شعائرالله دا مقصد دا دی چه د الله تعالی قرب ذریعه او د نزدېکت ذریعه چه کېږي هغه ګرځي. تاسو په دې خبرې پوه شوئ؟ دا کیسه درته کوي. اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کړه ان مبنی الشرائع چه بنا د شرائعو مبنا د شرائعو علی تعظیم شعائرالله تعالی دا په تعظیم د شاعر الله باندې وی والتقرب بها الیه التقرب په سبب د دې تعظیم د شاعر الله سره الیه تعالی الله تعالی طرف تر ادرمی او دا ولی وذالک دا زکا لما او معنا الیه زکا چې مون اشاره کړی د دې خبره ته چه قریب وی اخذ دی هغه لپاره دی قوت بهیمیه څه مقصد یعنی مقصد دا ده چه هغه قوت ملکیه دونه سړی په قوت بهیمیه باندې غالب کړی چه هغه شینا بیا سړی دی قوت بهیمیه باندې کولای شی یعنی هغه قوت ملکیه تابع د قوت بهیمیه ګرځیدلای شی او دای بیا هغه قوت بهیمیه نه هغه شینا چه کولای شی حاصلولای شی او شاعر الله سم مقصد شاعر الله څه شی دی او شاعر الله کوم کوم دی نو شاه صاحب دې لپاره مقصد دا دی چې یو معیار آدر ته چکه مقررای و اعنی بالشعائر او شاه صاحب وای د تقسیمات کې بیا دې خپل تشریح کړی دا هغه شارع عبارت نقل کړی دا فارسی کې تفهیمات د فارسی کې ده نو فارسی ورته زده کو کله خدای موقع راوست کله تفهیمات مو زده کو دونه فارسی به مو زده بل به وګورو بیا مو قسمت تو سره دالته او کال ته به خارجي ټیم کې ان شاء الله ولدي ټیم وایو دونه فارسی به مو زده چې دونه خو په کش مش پېې دي کنه چې سپکی لیکلي دا د مونږ مشران ډیر کتابونه دا محدث عبدالحق دهلوی او دغه دا ټول اصل کتابونه دا ټول په فارسی کې دي اوس خو ترجمې شوي دي خو ګوره دا تاسو یاد ساتو یو ترجمې کتل وي یو اصل کتاب کتل وي دې کې ډېر فرق وي چېرته یو ترجمې کوونکی په پسې کله اق فصاحت بلاغت او هغه معیار دې مقصد دا دی چې لیکلو ته نشي رسېدلی چې کوم مصنف خپل تعبیرات چې وي کړي د ترجمې کتل او د اصل کتلو په لذت کې مقصد دا دی چې ډېر فرق ډېر فرق شاه جي ګوره انسان انسان هغه مقصد دا دی چې غیر محسوس شیونو باندې مقصد دا دی چې دوره هغه قلبي هغه نه کیږي او چې کله د یو شی مخ ته او ویني یې کنه نو به په زړه کې هغه عظمت ډیر زیات څه کیږي کینی اوس الله تعالی اخو یو غیر محسوس ذات تا اخو یو مجرد عن الماده چدا ذات ته نو اوس د هغه دغسې عظمت فک ته مقصد دا دی چې د انسان د مسلمان په زړه کې به وي د هغه عظمت لیکن د هغه چې کوم هغه پیکرهای محسوس دي د عباداتو آ تر هغه پورې هغه شی انسان په توجه سره نشي کولای چې تر څو پورې انسان یو ظاهري شی متوجه الیه نه ګرځولای نو دیو جنا چې داسې ظاهري پیکرهای محسوسه هغه الله تعالی مقرر کړی دی چه هغه مقصد دا دی چه دی هغه تعظیم کول دا په حقیقت کی دی چا تعظیم کول وی دی الله تعالی تعظیم کول وی نو تاسو باندې با مقصد دا چې کوس دا هندوان او دا به تاسو باندې اعتراض کوي ولی دا به تاسو اعتراض کوي چې تاسو مونږ ته وایو چې تاسو بوتانو ته سجدې کو کانو ته ولی تاسو یې مقصد دا دی چې کانو ته نه کو ولی بیت الله شریف دی چانه جوړه ده دی کانو نه جوړه ده کنه خو تاسو کانو ته کو موږ ورله داسې شکلونه ورکړي دي تاسو ورله دی یو کوټی غونډه چدا شکل ورکړی نو بیا به مقصد دا دی چې چیته خپل چی ورته نیولي نو اغه پاره وته دا وایي چې ګورم تاسو خدا مقصود بالعبادت ګرځولې دي دا احجار او مون خو چې مقصد دا دی چې عبادت کو نو عام صرف اغه توجه مو اغه تئی او مقصد نور عبادت خو د چا کو د الله تعالی کو خو الله تعالی هغه مقصد دا ده چی یو پیکر محسوس چه ده ګرځولی ده د هغه انسان مزاج هغه مطابقت دی وجه نه یو پیکر محسوس ګرځولی ده نو دا د هغه عظمت دا په حقیقت کی د چا عظمت وی دا په حقیقت کی د الله تعالی عظمت وی دا په حقیقت کی چای د الله تعالی عظمت او دا کعبه مبارکه وروسته درته رادرومي ابراهیم علیه السلام جوړه د دې ضرورت په بنیاد باندې کړه چې اول خو ټیک ته آدم علیه السلام جوړه کړې وه بیا په طوفان نوح کې په هغه باندې ورانه راغی خپل مقصد دا چې اوس وروسته رادرومي بیا دی ابراہیم علیہ السلام په وخت کې کواکب پرستی دور سو خلق بستور تا نجوم ته سجدی کولې نو هغه ستوري خو هر وخت لیدل نه شي، کله به ورېځې وې، کله به تیاره وه، کله به. ورځې خو نه شي لیدل، نو دې وجې نه دوئ به هغه ستورو په نام باندې ګرجې او څه مکانات جوړ کړل او دا به ئې ویل چې دا د هغه ستورو مقصد دا هغه فلانی شی ده، دا فلانی شی ده، نو بیا به ئې هغې ته څه کوله، توجه کوله. نو د هغه چې کوم صحیح اهل حق خلق وو، هغو په زړه کې دا خبره راغله چې مونږ دپاره داسې یو صحیح متوجه الیه چې دا پکار ده چه هغه ظاهری توجه مونږ هغه ته یی نو خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د بنا د کعبی چه که حکم وکړ چه ته کعبه جوړه کا تاسو په دی خبری پوه شوی دا کیسه درته کوی واعنی بالشعائر او دی وی چه مونږ مراد په شعائر سره هغه امورا ظاهرة محسوسة هغه امور ظاهرة محسوسة دی جعلت چی آګرځول شوی دی لیعبد الله بها دی لپاره چی عبادت وکړای سی د الله تعالی په سبب د هغه سره واختصت به حتی صار او دا بیا په الله تعالی سره خاص ګرځیدلی دی حتی صار تعظیمها عندهم تعظیما لله تعالی تر دې چې تعظیم دی دوی شیونو دو خاطا بیا دا دی الله تعالی تعظیم ګانشی ولی اوس دی جماعت تعظیم دا د الله تعالی تعظیم ګڼ شي د رسول تعظیم د الله تعالی تعظیم ګڼ شي د قرآن تعظیم دا د الله تعالی تعظیم ګڼ شي والتفریط فی جنبها تفریطا فی جنب الله او کوتاهی کول تقصیر کول په حق دی شینو کې شاعر الله کې دا تفرید او کوتاهی ګڼل شي په حق چا کې الله تعالی کې ورکز ذالک فی صمیم قلوبهم او دی شاعر الله تعظیم بیا دا ښخ کړی شوی ده په هغه اندر هغه زړونو د دوی کې هغه منځ د زړونو د دوی کې لا یخرج منه چې دا نه ورنه وځي الا ان تقطع قلوبهم ها البته که زړونه یې چېرته ښه ټوکړې ټوکړې کې مقصد دا دی چې دا داسې په زړونو کې دي راڅه شوی ګور اوس ډېر مقصد یو فاسق فاجر سړی لیکن هغه د قرآن د شاعر الله عظمت چی په ذهن کی آ د جماعت بی ادبی کئی نه تاسو هم مونږ لا کار امام کی چپل پکی اولی هغه کنه هغه یې نه کئی آ د قرآن بی ادبی کئی نه خپلی کی او مقصد دا د سونه پتا نه طالب دالته تیری دی هلته مقصد دغه جای به چپل کیده او دلته قرآن کیده آ د زنی خو هلته په کالین ځان سره چی کی او بش دغه شایعه او د ایغو هغه عظمت مقصد دا چې دغه یعنی دا دی مسلمان مقصد دا دی چی په فطرت کی دا شی وی چی هغه شای الله کاظمی هغه د ده په زړه کی چی وی دننه پروت وی او دننه شوی وی اوس د شعائر الله دا د دې تشکیل څنګه شوی دا او کوم شین شاعر الله دی او د شاعر الله شاعر الله ولی ګرځیدلی دا خبره شاه سے بیانې والشعائر انما تصير شعائر بنهج طبعی او د شعائر چه شعائر ګرځیدلی دی دا یو فطری انداز باندې ګرځیدلی دی داسی وذالک دا زکا ان تطمئن نفوسهم بعادت وخصلت چه مطمئن بشو نفوس تی دوی دی خلقو پیو عادت او خصلت سرا گورا ما در تویلیو چه شرائع چه نازل شوی دی دا دی اغا ماحول او دی عاداتو او دی ایغو وقت تقاضو مطابق چه دی نازل شوی دی نو چه کله به د خلقو زړونو زړونه مطمئن شوی په یوه عادت او په یوه خصلت باندی وتصیر من المشهورات الزائعه او دا به د مشهورات زائعه نه وګرځیدل التي اغا تلحق بالبدهیات الاولیه چې بالکل اغا بدهیات اولیه پوری بدا شینا چسل ملحق شو دا چې به خلق پزړه کې راسخ شو ولا تقبل التشکیک او بالکل داسې رسوخ پر راغی چې تشکیک پې نه قبلاو نو چې کله به دغه سيزن شينه وو فعند ذلك تظهر رحمت الله نو په دې وخت باندې به بیا ظاهر دو ظاهر بش رحمت الله تعالی فی صورت اشیاء په صورت هغه اشیاء کې تستوجبها نفوسهم وعلومهم الزائع فيما بينهم چې هغه اشیاء به واجب کړی وو نفوس د دوئ او علوم ضائعه د دوئ هغه مشهوره وه د دوئ په دو مابینس کې نو چه دو په مابینس کې به د کومو شیونو هغه مقصد دو علوم او نفوس به چه کومو شیونو سره تعلق وه نو الله تعالی رحمت به د هغه په صورت کې ظاهر شو او هغه شیونه به یې چه وګرځول ضروری او واجب وګرځول فیقبلونها نو دوئ به بیا هغه قبلول ویکشف الغطاء عن حقیقتها او لرې به کړه شی لرې به کړې شی هغه پردې دي حقیقت دي هغه نه وتبلغ الدعوة وتبلغ الدعوة الادانیة والاقاصیة او به رسېد دعوت هغه مقصد دا دی چې نږدو ته او لرو ته علی السواء یو شی فعند ذلك يكتب عليهم تعظيمها نو په دې وخت باندې به بیا تعظیم دي دغو شیونو مقصد دا دی چې په دو باندې چه ضروري کړای شو لکه مثال درته درکوم ويكون الامر بمنزلة الحالف باسم الله او دا بداس لکا حکم لکا کار په منزله دی حالف باسم الله یو سره دی الله تعالی په نام باندې چکی قسم کوي نو چې دا الله تعالی په نام باندې قسم کوي نو دی الله تعالی عظمت او بڑائی آ د پزړه کې چوي پرتاوي او ته دا اول نه چې کدی کې زو سبا کوتاهی وکړه نو بیا به زه ما مؤاخذه کیږي یشتهر فیما بینهم امور ځنی امور د دوئ په منځ کی سره مشهور سی تنقاد لها علومهم چی د دوئ علوم هغه دی پاره بیا منقاد وی یعنی دوئ په زړه سره هغه چه کئی منی فیوجب انقیاد علومهم لها نو بیا واجب شی انقیاد د علوم د دوئ هغه شئونو پاره ولی لان کمالهم هو التعظیم الذی لا یشوبه اهمال ځکه چی کمال دی دوی هغه هغه تعظیم ده چی هغه کی مقصد دا دی چی دی اهمال خلط نه راغلی وما اوجب الله تعالی شیئا علی عباده لفائدة او نه د واجب کړی خدای پاک یو شی په خپلو عبادو باندې لپاره د فایدې ترجع الیه تعالی چه هغه فیدی رجع الله تعالی ته کیږی بلکه فیدی رجع چاته کیږی عبادو ته کیږی په نو په دی شیانو کی دی عبادو فیده پرته وی تعالی عن ذلک علوا کبیرا خدای پاک دی دین اوچت ته چه دی دی پاره یو شی په خلق واجب کی چه فیدی رجع دی ته کیږی ځکه چه الله تعالی افعال دا معلل بالاغراض په دی معنی سره ندی بل لفائدت ترجو الیہم بلکہ دا سے فائدے دی وجہ نے واجب ہے چھ غرض عدو تکیگی وکانو بحیث لا یکملون الا بالتعظیم الاقصی او و به دوی په داسې شان سره چې دو کمال به نه حاصلېدو او دو به کمال ته نه شوای رسېدلای مګر په تعظیم اقصی سره فاخذوا بما عندهم بیا دو مؤاخذه به کولای سي بما عندهم په هغه شي سره چې کوم دو خوا ته د هغه تعظیم ضروري ده و امروا الا یفرطوا او حکم به وکړای سو دوی ته د دې خبرې چې دوی تفریط نه کوي فی جنب الله وللّٰه الحجة البالغة او الله تعالی پر حجت بالغه ده او خلقو پاره نشته نو چی د الله تعالی کومو شیونو ګوره هسی خامخا ما تاسو ته مخکی ویلو چی د شرایع دا هغه د وخت مطابق هغه رسوم مطابق چه شی نازل شی او داسی احکامات پدی کی بالکل نی چی هغه د دو هغه ذهن بالکل د هغه نه چه وی ان جان غوندی او نا اشنا ورلګی داسی نه یی خو دونه قدر خبر دا چی کوم هغه رسوم صالحه یی روغ وی هغه هغه شرایع برقرار پریږدی او چی کوم رسومو کی فساد راغلی وی نو شرایع ولګی هغه فساد مقصد دا ده که داسی فساد پکی راغلی وو چی ذات یی تر سره نه دی دی رسم فاسد شوی وو چی د دی عظمت چی دی شیونو په خلقو باندی واجب کړی ده دی شعائر الله نو دا دی وجی نه واجب کړی چی اول نه مقصد دا دی چی خدای پاک دو حالت ته کتلی او د دو په زړونو کی او د دو په علومو کی د دغو شیونو قدر او د دغو شیونو احترام او د دغو شیونو ادب چی وی پروت وی او دونه پوری چی د دو په زړونو کی د دغو شیونو ادب او احترام چی وی راسخ شوی وی نو دې وجې نه د دوئ دا علوم په دې خبرې باندې او د دوئ نفوسو چې چې دا شئ راسخ شوې ده دا دا خبره ضروري کي چې الله تعالی رحمت دې دې طرف ته متوجه شي چې دا شئ دې په دوئ باندې چه کي ضروري کي نو ګویا کې دا وجوب دې دې شئونو چې راغلی ده لکه دا دې هغه انسان یعنی مقصد دا دې چې یو خپل هغه صورت نوعیه تقاضې دي چې دا شیونه دې په ده واجب وي او دا شیونه دې په ده باندې چې وي حرام وي ځکه مقصد دا دی چې انسان چې ده مکلف ده او دا ټول حقوق چې کوم دي دا حقوق دې نفس دي په چا باندې په نفس باندې او دا حرام شیونه او حلال او واجب شیونه دا دې تاسو زموږ نفوس دې دې خبرې تقاضا کوي چې دا حقوق دې زه ادا کوم او دا دې مقصد دا دی چې نه کوم او بله دا چې شریعت بیا دې دې هغه فهم دپاره او مقصد د دې باندې خلکو پوه کولو د پاره او د دې نه تعبیر کولو د پاره شریعت بیا چه ده یعنی احکامات را نازل کړي چه هغه حق نفس ته د نفس حقوق چه دي ور وښایی او مقصد دا دی چه هغه کم اغوال خلک په دې خبرې باندې چه سي پوه شي ځکه دې چه کوم سلیم الطبع خلک پوه نو هغه چه اشراف به مقصد دا دی چی ټولی معاشری سکل په ایغ وخت کی مقصد دا دی چی ډیرو به شرابو نه چکاو او مقصد دا دی چی په دغی کفارو کی به ډیر داسی وو چی ایغو ته به د زنا مقصد دا دی چی طبعا چک ورلګیدله بده به ورلګیدله نو دا چی داسی سړی سوچ وکی نو ټیک ته معتزلو غوندی مونږ نه کو چی هغه عقل بلکل حاکم بولی کنی نور چی سړی سوچ وکی نو خدای پاک انسان ته دونه عقل ورکړی دا چی هغه حقوق د نفس په نفس باندی چه دا ده پاره مضر دی داچ که دی ادا کی نو دا ده پاره مفید دی او که انکار یې وکړي نو دا ده پاره چه دی مضر دی آ په دې باندې چه سی پوهیدلای شي او شریعتونو بیا د دې خبرې چه کړای ده وضاحت کړای ده تاسو هسې په دې مسلې باندې سر خلاص شو دا کیسه درته کوي لکه اوس مثال درته پیش کوي نو اوس ګوره د قرآن تعظیم دا واجب ده د مسجد تعظیم چه ده واجب ده د بیت الله شریف تعظیم واجب د تاسو مونږ ته د خدای پاک بار بار هلته تګ نصیب کی شه جی او مقصد دا دی د صفا مروه تعظیم چه ده واجب ده هغه مقصد دا دی چه رمي الجمار د دې تعظیم چه ده واجب ده طوافونه وغیره دا چه چوره مناسک تی د دې تعظیمات چه دی واجب دی ولی دا د هغو خلکو په زړونو کې د هغو خلکو په زړونو کې د دغو شیونو احترام آ چه و راسخ شوی او آ مضبوط شوی و ګوره مقصد دا دی چه آ مړي به یې سره کړي وو یو بل نه لیکن چه حرم شریف ته به دننه شو بیا به یې پکې کفار وو لیکن بیا به یې یو بل مړاوه نه او مقصد دا دی چه څنګه کفار وو لیکن ویل یې چه هغه ولې ورنه حتمي حصه پاتې شوه چه دا مونږ په حرام مال باندې نه جوړو. دونه عظمت په چه کاوه لحاظ ساته او بله خبره ده چه دوئ به کله په ډیر عظمت کی غریبان خطا شو لنډ لغړ طوافونه به کول ویل به یی چه دا مونږ جامې خو چه دی ناپاکی دی او دا خو حرامې دی مال باندی هغه باندی نو دغسی به چه کول بیا طوافونه او دی دوئ یو ځینی هغه ده خو په دو یعنی او بله ده چه په عظمت کی سړی کله چه سی خطا شی نو خو دو په زړونو کی دی کعبی مبارکی د صفا مروه او د دغو شیونو دا عظمتونه چه وو دا پراته وو او بله خبره دا چه د یو عارضی هغه دی وجه نه دو بتان پکی ایښی وو یا یې مقصد صفا مروه باندی هغه مقصد نایله هغه بل هغه چه کوم دی بتونه ایښی وو یو هلته یو هلته کنی د دغو شیونو نفس د دغو شیونو تعظیم دا د خلقو په زړه کی مقصد دا دی چه وو روح وو نو که دا حکم راغی چه تاسو د دغو شیونو چه کوو تعظیم کوو نو دا هیڅ داسې ګران حکم نه و دا داسې ګران حکم نه و د خلکو طبیعتونه دې سره چې و آموخته و یعنی مشرکین د قریشو باندې دا بوج نه و چې تاسو د بیت الله شریف چې کوو احترام کوو تاسو د صفا مروه چې کوو احترام کوو تاسو د نور د مناسکو چې کوو احترام کوو نو دا مقصد دا تاسو د هغه چې کوم دي زمین حرام چې کوو احترام کوو نو دا شیونه په دو باندې هیڅ مقصد دا چې د بوج خبره آنه وه یا دارنګه چی بیا کله اسلام راغی نو اسلامی شعائر لکه مثال آسان شو خو پوه شوی او مقصد دا دی چی ګیره شو دا اسلامی شعائرو کی بیا راتلی نو دا شیونه یعنی دغو سره محبت ټیک ده که څوک مقصد دا دی چی لمونځ نه کوي خو لیکن د آذان احترام که چا ګیره نه وي خو پوه شوی خو لیکن د ګیرې احترام هغه چی کوم دی دا یې په زړه کی چی یاره دا زه کوم بد دا زه چه کوم بد کوم تت ته آب مقصد ده يا ده ته به حسن خپل ځان په دې کې ښکاري يا به نورو حالاتو دې وجې نه شيطاني هغه دې وجې نه په زو کې کي خو دا يې زړه کې د دغو شيونو احترام چي پروتي نو دې وجې نه شريعت او حضور صلی الله عليه وسلم بيا مقصد وويل چي د دغو شيونو احترام چه ده دا شعائر الله دي د دغو شيونو احترام په تاسو باندې چه ده ضروري ده نو دا حکم دا د خلقو هغه مزاج له هغه نه چه داسې ډېر نا انجان غوندې او داسې يو نا اشنا غوندې شی نه وو. شریعت چیرته شریعتونو کې مقصد دا دی چې ډیر زیات څه پروت ته هغه سهولت پروت ته او هغه د انسان هغه مزاج مطابق ځکه مونږ وایو اسلام دا فطرت ته اسلام څه ده دا یو فطری دا یو فطری مذهب ده یعنی مقصد دا ده چې قطع نظر د شریعت نه د اسلامی احکامات نفس هغه انسانی فطرت د دغه احکاماتو داسې تقاضا کوي چې څنګه دا دي هغه فطرت انسانیه مقصد په امن و امان لحاظ سره ورته وګوره نور هر لحاظ سره نو هغه دې دې تقاضا کوي ځکه مونږ وایو چې د اسلام دا عین فطرت ده عین څه ده فطرت فطري مذهب ده فطري مذهب ده او چې چا څه نه چې فطرت سلیم وي نو هغه به بیا د اسلام نه انکار ونه کړي په پوه شي یا په بل وخت په بل وخت کې به بیا د دین سماوي نه انکار کړی نه و چې چنانچه سلیم الفطرت وی ها بله ده چې یو سړي فطرت خپل خراب کړی وي نو هغه خو بله خبره ده ولې اوس مو تر اوسه پورې مو دا خبره ثابته کړه چې دا فطري شی نه دي البته بله ده چې یو سړی فطرت خراب کړي په فطرت باندې څه حجابات راولي نو مقصد دا ده چې بیا هغه څه وکړي انکار وکړي هسې تاسو په دې خبرې پوه شو ومعظم شعائر الله تعالی ومعظم شعائر الله تعالی اربع معظم شعائر الله دیر دی شعائر الله کو غٹ غٹ دا سلور دی القرآن والکعبہ والنبی والصلاة دا څلور شیونه دا غټ غټ شعائر الله دي اوس د قرآن عظمت دا ولې د شعائر الله نه ده ګوره په مخکې دور کې هم اوس هم دې کې شک نسته چې بادشاهان کوم رسائل کوم خطوط کوم فرامی هغه خپلو رعایاو ته، خپلو صوبو ته، خپلو ضلعو ته هغه واستوي، نو هغه فرامی، هغه خطونه، هغه رسایل هغه د خلکو په نظر کې قابل قدر او قابل احترام وي او خلک هغه په ښه ځای باندې کېږدي، محفوظ کوي یې او مقصد دا دی چې یاد یې کوي او د لیکلو یې چي وي خواهشمند وي. ځکه مشهوره مقوله ده چې کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاهانو خبرې هغه خبرو چې وي بادشاهيڼې وي، نو دا ځکه چې دا مشهوره سوې ده او بیا د دې عظمت کول او د دې بادشاه هغه کتابت، د دې بادشاه هغه خط، او د دې هغه رسالې عظمت کول دا په حقیقت کې د هغه بادشاه چې دي عظمت کول دي او د ده هغه خط هغه توهین کول دا په حقیقت کې د هغه بادشاه چې دي توهین کول دي ولې ووایه خدای دې بیا هغه دور راولي نو چې اوس امیرالمؤمنین یو خط لیکلی او دلته یې راړي ته ووایه که نه هر طالب به مقصد زړه دا غواړي که نه چې زه یې ووینم او مقصد په سر سترګو به یې ښکلوي که نه او قابل قدر او احترام به يي ورخوا ته که نه به يي دي به په دي کي په دي باندي دي انسانانو هغه فطرت په دي باندي چه دا پروت ده او دا دي دو په زړه هغه منځ ته دا خبري چه دي ګډي شوي دي او که څوک بيا دي دي عظمت وکړي دي دي رسالي او بادشاه ته پته ولګيږي نو هغه به له دي نه خوشحال وي که نه خوشحال به يي او که کوم خلک بيا دي دي بي احترامي وکړي هغه بادشاه ته پته ولګيږي ته خپله سوچ وکړه ته يو ملګري ته خط واستوي او څوک درته ووایي چې تا خط خو ما ولیدی چې ما ورکاوه چیرې یې کړ ته به بیا په دنیا کې په دې ملګري باندې سلام واچوې نه به واچوې او که ته مقصد دا دی چې خط چا ته ورکړې او هغه بیا درته جواب کې دا راوړي چې تا خط مې ورکړ هغه دونه خوشحاله څه که نه چې څه ووایه سم مخکې د خوشحالي لهرونه و او د تا خط یې واخیسته او بیا یې مقصد زړه پورې ونیوی او بیا یې ښکل کړ او دونه په مینې محبت یې بار بار چکو پړاو کړو نو ته رشتې وایه تا به نور ورسره کی محبت او احترام هغه به زیات وي نو دارنګه دا قرآن دا خو د هغه لوی عظیم بادشاه د هغه مقصد دا ده چې خپل رعایاو ته هغه ته چه ده یو پیغام ده او هغه ته يو فرامين ده او هغه پاره يو دستور العمل ده نو چې دا کله راغی نو مقصد دا دی چې که ددې تعظيم په خلقو باندې ضروري شي نو په دې کې هيڅ تنګي نشته ځکه چې خلقو مزاجونه دې خبرې سره چې دي مانوس دي چې د يوه بادشاه خط خپل رعيت خواته چې وي قابل قدر او قابل احترام وي تاسو په دې خبرې پوه شو.